ابواب السجود کم سجدتن فی القرآن دو عنوان بشی عنوان اول حکم السجود فی القرآن دو قرآن کریم کې سجده تلاوت د دې حکم نو ائمه ثلاثه په نسبان دي حکم د سجده تلاوت سنت احناف په نسبانی حکم د سجده تلاوت واجب دا یو مسله دیمه مسله تعداد نو د احناف او د شوافی په نسبانی تعداد سوال نو د احناف په نسبت باندې ویون کې باندې اوریدون کې دواړو باندې سجده لازم قصد سماع شعر که قصد سماع نه دی شوی اراده نه و او د غوږ ته د سجده ورځې نه باغ باندې لازم قصدن وی که غیر قصدن وی ها الګ مصنوعي आवाज جوړ شي بیا نه د لازم په سامع باندې وایل کې باندې بلازم شي که اهل وي نو کم سجده تن فی القرآن خبر پوه شو کنه دا سوره حج کې دا من لم یجد ما فلا یقرا ما نو دې کې ابن لهیا ابن لهیا یقینا ضعیف راوی دی احناف یو قاعده ذکر کوي ګوره د قران کریم د د سجده تلاوت آیاتونو باندې لیک نظر واچو لکه سوره تساج کې او نور ټول کې سجده خبره یا فقط رکو یا فقط سجده دا چې ته جمع شي نو بیا مراد تر سي تعلیم مزو کوي ومن لم یجدهما فلا اقراهما خو یو خبره ده د سورته حج کې د آثار د صحابه تقریبا و ما ته معلوم دي چې سورج کې دوړو سجدو کې د آیتونو کې سجده کړې د صحابه ما ضبط کړم دي د سوره حج والا کې نافع عبد الله بن دینار عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عمار بن یاسر ابو موسی اشعری ابو الدرداء رضی الله عنه و آثار د صحابه سوره حج دا رستی د آیت کې د سجدي متعلق سجد تلاوت متعلق و آثار د صحابه راوي چې هو آثار د صحابه راغلي چې سجده نه د پکار پکار دی د فتح الملهم کې هم دل ترجیح ورکړي ځان مکلف کو بس سجده وکړه سوره اول کې سجده وکړه دویم کې سجده و آثار د صحابه موعد د دې روایت راغلي تعامل د صحابه له حجتي وما بقيات من القوم الا سجدا قوم کې هیڅ څوک پاتې نه فقر سجده وکړو دا ولې نو یو قصه ده چې نبی له صلوات والسلام لات منات عزا ذکر کړو لیکن سورۃ حاقه کې الله وایي چې پیغمبر تقول علی الله کې ان زد زړه رګون ولا پرې کوم پیغمبر تقول په الله باندې کول نشي قطع بیا ته حالت صلات کې نبی اسلام دومره افترا تقول علی الله چې کلمات کفریه وي نو دا د زنادقه او کسه ده خبر پوه شوي کله کله کله داسي مقرر تقریرو کې په دوران تقریر کې د خلکو په زړونو باندې الله ډېر خاص راځي نو چې اثر واچي نو خبره ده چې هغه اثر پاتې شي د مؤمنانو په زړه کې اثر پاتې شي ا د شکمن غواني چې ویره او منم کو نه منم چې بار پیدا سبلې په فوکر بیا شکمن کی پښوی او هغه بل تحریکی پښوی نو دا کله کله د مقرر هغه اثر د تقریر هغه د زړه کې راشي نو بعض مرتابین شي او بعض منافقین شي او بعض قاتل قلق شي انکار تر شروع کی ا د مؤمنانو زړون الله او شبات ته لري لیس سات من عزائم السجود دا سورۃ سات والا سجده چې دا د عزائم د سجود کې نه را څوک وای عبد الله بن عباس ندینا شوافی وای دا عزائم سجود کې نه را هو وقد رايت رسول الله صلی الله علیه یسجد فیها د نبی اسلام عام په سجده باندې دا وسته د عبد الله بن عباس خبر مانی کده پیغمبر مانی خبر پوه شو کنه عبد الله بن عباس وای ليس من طاعت من عذاب السجود لیکن د نبی اسلام عمل یجد فیا عمل د نبی اسلام په سجده باندې دا عبد الله بن عباس خبر له ترجیح ورکه کده نبی اسلام فعل له ترجیح ورکه فعل د نبی علیہ السلام نه ترجیح پکار ده جواب باندې پوه شوې کنه دویم ليس من عزائم السجود ليس من الفرائض موږ ته فرض نه دی ویل واجب ویل پوه شوې دا عبد الله بن عباس ته خبره تعویل کیږي ليس من عزائم السجود من فرائض کنه د داوود علی السلام توبه تن سجده کړي وا موږ شکرن سجده کوو خدای منلی شو ثلاث مرات ثم فقال انی صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم مع ابي بکر عمر عثمان فلم يدو حتى تطلع الشمس اوس یو مسله د سجده تلاوت علا وضوین یا علا غیر وضوین امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه قائم کړو چې دا مشرکانو مو سجده وکړو او مشرک خو نجس وي مشرک خو نجس وي او د سکړی هم نجس په غسل کړي هم نجس دی دا غبس کیږي نه چې مشرک نجس نه ساموس ورته څنګه کیږي هغه پلیت نجس لامبلی نه نجس دی بریلی نجس دی نجس نجس پسې ته څه مسکې مشرک کان غسل کړي کدا دا ټول دا بدرې وبو چولې بیا هم نجس دی او د څه نکی هغه جنابت نه نه پاکي نو معلوم دا شوی چې د تلاوت بغیر د او داس نه جایز دی ځکه مشرک نجس دی او داس کیږي نه مشرک به او داس پښوی به او داس پسې مزونه مو خپل مزبه ځای کی او عبد الله بن عمر علی غیر وین عبد الله بن عمر با قول علی غیر وضوین نو دا غي جواب تا سره ویل دا روایتونو دو راځي علا وضوء علا غیر وضوء ترجیح هغه نسخه د پر ورکو چې علا وضوء وي نو سجده شوی کې اهم په صلات کې د ارکانو کې نو علا غیر وضوء نه پکار علا الوضوء پکار دی نو بس امام شعبی چې هغه فقط امام شعبی د عبد الله بن عمر دی روایت بر عمل نو ټول ائمه عمل پنيشته هم ته قائل صاحب رحمت الله علیه فرمایل کې دي شي امام شعبی دا نسبت غلطي نو سجده چونکه اهم په عبادت کې ده د بغیر وضو نه د پکار مع الوضو پکار ما په خبر پوه شوي عبد الله بن عمر دا د بخاری کې روایتونه دو راځي علا غیر وضو علا وضو اصولی په نسخه کې علا وضو انده غیر ولی په روایت کې علا غیر وضو انده نو دا هم حتما معلومه نشوه نو که ائمه کې امام شعبی نه علاوه نور چې عمل د عبد الله بن عمر پر روایت باندې نه کړی کېدی شي چې امام شعبي ته دا نسبت هم غلط وي ضروري خو نه ده